بسم الله الرحمن الرحیم پرون مون د تفسیر ارتقا ویلې و چې تفسیر د نبی علیہ السلام عهد کې بیا د صحابه صحابه کرامو کې لس مشهور مفسرین دور تابعین کې بیا درې مدرسې تفسیر مکه کې چې داغه بانی او شیخ التفسیر عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او داغه مشهور تابعینو کې شاګردان دویم مدینه منوره کې مدرسه تفسیر چې د هغې باني سیدنا ابو ابی ابن کعب رضی الله عنه او د هغه مشهور شاګردان بیا درېمه مدرسه تفسیر کوفه وه چې د هغې باني او استاذ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او د هغه تابعینو کې مشهور مفسرین شاګردان ښودلي شوي وو. تفسیر حوالې سره اوس بل عنوان مناهج د مفسرینو مناهج المفسرین یا دیتا اقسام د تفاسیر هم وایي اقسام التفاسیر چې تفسیرونه څو قسم دي یعنی په کم کم منهج دي د چا د تفسیر اسلوب او منهج سره دا پیجندل ضروری وي چې سړی ته پته وي چې تفسیر ګوري او ته معلومي چې دا په دې منهج ده یا په درس کې ده یو منهج باندې درس کول غواړي دی به لکم تفسیر ګوري مثلا د غواړي ز درس دا سیو کوم چې احکام فقہی پکې بیان کړ او د دا غي د پاره دا سي تفسیر راوالي چې هغه فقهي احکام نه چیړي بلکې د هغه توجه په اعراب القرآن ده بلاغت فصاحت نو دی به په هغه تفسیر کې احکام لټي او هغه د احکامو نه دی یا به د فصاحت بلاغت ویل غواړي او قتل غواړي او د احکام القرآن تفسیر وی ولا راغستی د د مقصود پاره کې نه پوره کی دیو جن د ته چې اقسام معلومي مناهج معلومي نو د خپل مقصد چې څه دی کتل غواړي نو متعلقه تفسیر به دی رالي او ګوري به او هغه مقصد به ده ته حاصلیږي نو دې دپاره د مفسرینو مناهج یا د تفاسیر او اقسام پیژندل ضروري دی او دا یو ښه عنوان دی دا هم په تفسیر کې مناهج جمع ده منهج خو لکل جعلنا منکم شراطا و منهاجا منهاج د هر چا د پاره هر امت د پاره مونږ ګرځولې دی شرعتا یو ضابطه او قانون و منهاجا او یو واضح لار طریقه کار نو واضح لار او طریقه کار ته ویل کی دا خو د لغوي معنی په اعتبار اوس اصطلاح کې منهج څه شي منهج ویل کیږي اسلوب او طریقه نگارش تا اسلوب موایو د تب مپلان کی مفسر منهج من اسلوب سره په کوم اسلوب یې دا تفسیر چلولی دی او طریق نګارش یې څه دی؟ د چې دا کم لیکل کړي دي د دې طریقه څه ده؟ نو دا د بیا د هر مفسر خپل اسلوب وي منهج کله داسي چې دغه منهج ده په دې خپله مقدمه کې ذکر کړي دیباچه مقدمه کې ویلي چې زما د تفسیر منهج دا دی په دې لا تر په دې ترتیب می روان کړي زبا احکام القرآن ویم مثلا زبا بلاغت فصاحت چیړم زبا نظم قرآن باندې توجه کوم وغیرہ وغیرہ دا وی یا با زه تفسیر بالماسور کوم زه به تفسیر برای کوم دا وایي پکې او کله دی مفسر مقدمه دی باچه کې نی ویلي خو داغه تفسیر چې مطالعه شي نو د مطالعې نه پته لګي چې د د توجه زیاته پسه ده ناغې نه دا منهج او دا اسلوب واضح شي بهرحال د مفسرینو مناهج غټ تقسیم باندې پنځه قسمه دي بیا د دې په ځیل کې لاندې ډېر اقسام راځي اول نمبر التفسیر بالمعصور تفسیر بالمعصور یعنی اغا تفسیری چې هغه تفسیر به نقل کوي به روایت کوي تفسیر به نقل دې باندې خبره شوی مو تفسیر به نقل وضاحت به رستوران شي دویم قسم تفسیر به رائے بل اجتهاد مفسر د عربیت د علومو د عقل، عقل سلیم، په بنیاد د آیاتونو نه استنباط کوي، خبره راوباسي، د یو آیت وضاحت تشریح بالاجتهاد په عربیت سره کوي، بلاغت فصاحت په بنیاد کوي، د صرف نحوې د ګرامر په بنیاد خبره وکړي وغیرہ دریم قسم پکې دی التفسیر الفقهی دې ته تفسیر الاحکام هم وایي تفسیر الاحکام یا تفسیر الفقهی دغه تفسیرونه چې دوی فقهي مسائل چیړي احکام القرآن والا چې دي کوم اکثر او سلورم التفسیر بالاشاره تفسیر بالاشاره یا دیتا نور واضح نوم تفسیر الصوفی صوفی تصوف پکې چیړلی سلوک چیړلی دا سه تفسیرونه وی دغه تفسیر بل اشاره وی یا تفسیر بل بالصوفی ورته وی یا تفسیر الصوفی ورته وی بل اشاره دی وجه نه روح المانی چا کتلی یو ګوره اچ کله تفسیر کوي دا سه رکونیم تفسیرو کی نو بیا په د سره راشي نو بیا د یو باب قائم کی باب الاشاره باب الاشاره کې اصل کې دغه سلوک بیانې باب الاشاره نو سړی چې په دې نه پوي وي چې لکه اوسه پورې د دې آیاتونو تشریح وکړه ومن الناس من يقول آمنا بالله دا بو وی وی وی چې منافقین بیان ختم شي نو بیا به د سره شي نو بیا من الناس باندې خبره شروع کی دا اصل کې باب الاشاره ده دوباره چې برازي نو دغه تفسیر بالاشاره د پاره راشي دغه رنگ تانوی صاحب هم کوي حکیم علومت تفسیر کوي خلان دی بیا یو بل حاشیه ور کړی آیت وی مسائل السلوک داغه تفسیر بل اشاره پکې راوای سلوک مسائل د تصوف مسائل چی او پینځم خیری تفسیر العلمی الجدید هغه مفسرین چې تفسیر داسې په جدید منهج شروع روان کړي العلمی الجدید نه مراد د دوی دی لکه مثلا ساينس چیړي قران او ساينس قران او عقليات مثلا قران او مغرب داس یا تقابل ادیان مذاهب داس دا جدید شي نه دي د تفسیر الجدید العلمی ویل کی په غټ تقسیم دا پنځه تقسیم شو بیا د دې دلاندې ډیر راځي خاص کر تفسیر بالرای د لاندې ډېر اقسام دي بیا اوس دغه تفصیل اولنې قسم تفسیر بالماسور دی اثر علامه نختا نقل ته وایي تفسیر بالماسور مطلب دی چې د یو آیت وضاحت او تفصیل او تفسیر په نقل سره کول نو نقل مون سره سو خبرې یو د قران آیت تفسیر القران بالقران چې وته دام تفسیر بل نقل بالماسول دویم تفسیر د قران د یو آیت خو بر روایت یا بل احادیث حدیث تشریک او دریم یا داسیو کی چی تفسیر د قرآن کوي خو په آثارو د صحابه کرامو اقوالو د صحابه کرامو څلورم په اقوالو د تابعینو بس دا څلورو ته نقل ویل کی قرآن حدیث قول صحابی قول تابعی دیتوی تفسیر بالمعصول دا تفسیر بالمعصول دا تفسیر بالمعصور کې مون سره مشهور مشهور تفسیرونه اوس کم دي یو سړی دا وایي چې زه درس کوم خو داسې درس کوم چې تفسیر کې قران آیاتونه پیش کم احادیث پیش کم صحابه کرام آثار تابعین او آثار اقوال پکې پیش کم وګورم نو دا غي د پاره مون سره تفسیر بالماسور کې مشهور تفسیرونه تفسیر ابن جریر دی او جامع البیان تفسیر ابن جریر باندې مشهور دی او تفسیر تبری باندې مشهور ابو جعفر محمد ابن جریر تبری وفات تین سو دس کې شوی دا ډېر قدیم مفسرینو کې دی یعنی مطلب تین سو دس څه مطلب د کمې صدې شو څلورمې صدې تین سو دس که نه بس درېمه څلورمه ده ځکه چې وفات څلورمه کې دی نو پیدا درېمه کې دی خو بهرحال چې دس شو نو مطلب تین سو دس څلورمه شروع شو نو درې مې سلورې مې سره مفسر دی دا ډېر قدیم مفسرینو کې او دویم نمبر تفسیر سمرقندی بحر العلوم ودوی د تفسیر نوم خپل بحر العلوم چې مشهور دی په تفسیر سمرقندی باندې دا ابو لیس سمرقندی دی مشهور ابو لیس سمرقندی د وفات 357 کې شوه دا هم د سلورمې سره دی دریم تفسیر مونږ سره تفسیر ثعلبی دی خپل نوم د تفسیر الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ابو اسحاق احمد ابن ابراهیم نشاپوری او د 427 کې دی وفات ده نو مطلب دا ده پینځمې څه ده بل معالم التنزیل مونږ سره ده معالم التنزیل د محی السنه ابو محمد حسین ابن مسعود محمد الفرا البغوی امام بغوی چې ورته وي امام فرا چې ورته وي تاسو نحو کې هم د نوم اوریدلی وي زیات نو د امام فرا ده بغوی ده دا مفسرم دی لغویم دی امام بغوی امام فرا 510 کې وفات مطلب د شپږمې سره پنځمې شپږمې بل مون سره تفسیر ابن کثیر دی د حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر باندې مش 700 74 کې وفات دا یعنی دا اتمه صدې سره او بل را سره کتاب تفسیر کتاب تفسیر القرآن دا د ابوبکر ابراهیم النشاپوری دی 318 کې وفات ته دته مخ کې بل مونږ سره تفسیر دی ابن ابي حاتم ابو عبد الرحمن بن ابي ابي حاتم ابن ادريس الرازي وفات 427 کې بل تفسیر ده محرر الوجيز چا سره کا سودا پرتی د دې تفسیر نه ده شوی نو الفاظ کله غلطي دا محرر الوجيز شوی ده ها محرر الوجيز تفسیر ده المحرر الوجيز فی تفسیر الكتاب العزیز دا مشهور خ تفسیر دی دا ابو محمد عبدالحق عطیه ابن عطیه د توي اندلسی وفات 541 کې بل را سره الدر المنصور دی ان تفسیر الماسور دا د سیوطی دی جلال الدین خدا دا چې کمزور دی روایتو ضعیف او موضوعی روایت نقل کړي خدا دا چې هغه ضعیف کېدل جدا مسله ده ولیکن دا چې د څه کړي دی په دې کې کوشش کړي دی چې تفسیر بل معصور کی دا څه تفسیرونه دي مونږ سره لاندې یو څو مونږ لیکلي دي یو عبد ابن حمید تفسیر دی دا ډیر متقدمینو کې دا تفسیر نایاب نه ملاوي بل عبدالرزاق ابن حمام دی د کې اسرایلیات او ضعیف هم او ابن ابي حاتم مخکم ذکر شو دا تفسیرونه لګ نایاب دي ملاويږي نه البته اوس د کې تقسیم کې دیش چې دا تفسیر بالماسور شي کنه نو دا موږ سره سلور قسمه مخه ترازی چا خدا سی کړی دی چې تفسیر بالماسور کوي او دا سلور وانه شي نه پکې چیړلې دي یعنی تفسیر د قران بل قران هم کوي حدیث هم کوي صحابي قول هم رالی او تابعی هم رالی چا دا سکړي دي چې تفسیر بالماسور د خدا سے متعین کړي دي تفسیر القرآن بالقرآن دی صرف چا دا سکړي چې تفسیر القرآن بلا حدیث او چا داسې کړي چې تفسیر القرآن به آثار صحابه او تابعین نو موږ سره تفسیر بالماسور کې د بیا سلور یو قسم لا انواش کټګریز جوړ کړل یو تفسیر قران بل قران تفسیر بل حدیث تفسیر به اقوال صحابه او اقوال تابعین نو چا ټول چیړلې دي چاته یو راغسته دې کې موږ سره تفسیر القرآن بالقرآن چی کړی کنه نو مونږ سره یو دی خالص چې تفسیر القرآن بالقرآن ازواء البیان ازواء البیان دا شنقیتی دی دا مصری عالم دی شنقیتی دی صرف تفسیر القرآن بالقرآن دا مو مشایخ هم کوي کنه او زموږ مشایخ صرف تفسیر القرآن بالقرآن نه کوي تفسیر القرآن بالقرآن هم کوي احادیث هم کوي اقوال هم د صحابه او تابعین وي موږ درس دا ترتیب او دا چې دا ټول اقسام وایو نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې زموږ مشایخ په دې اقسامو کې کم کم منهجونه خپلې نو دې په کې ډېر شي نه خپل کړي خو بهر حال دا ازواول بیان چې ده دا تفسیر القرآن بالقرآن دی اګر چې متاخرینو کې دی برا مونږ سره پروت دی ازه چې تفسیرونه وغیره نو ملم نو دا اسنه دا شته برخه چرته چې کوم نایاب دی نو برا سره ني دا هر څه پراتی دی بیا چې وخت ګرځي اضواء البیان د شینقیطی تفسیر القرآن بالقرآن دویم یو تفسیر دی تفسیر القرآن بکلام الرحمن یو جل کې دی دا دا ثناء الله امرت سری دی مشهور عالم دی ثناء الله امرت سری اگر چې مسلکن اهل حدیثو خدا د دې زمانه اهل حدیث نو حق پرس خلکو متعصب نو ثنا الله مرد سری ډیر لوی شخصیت تیر شي د دا غلام احمد قادیانی سره مناظره هم کړې وي ختم نبوت مسله کې او زموږ د شیوخ سره تعلق شیخ القران رحم الله یو ځکه واقع وای ده ثنا الله مرد سری اوسه ما خبر پر ریکارډ ده او ته عجیب لیک واقع لیکلی و مولانا حسین علی نا امرتسری صاحب په خط کې دا مطالبه کړې و چې زما یو مسله ده مسله مې دا ده چې جنات او سحر را باندې مسلط شوی دی او پیسې را نه روکیږي دا د مسلې حکیم علمت اشرف علی تانوی سره مې رجوع وکړه نو اخرات سازکار وغیرہ او خودل خو مسله حل نشوا نو ما ته وی چې مولانا حسین علی سره رابطه وک تانوی را ته تو خوله نو حضرت زما دا مسله ده نو شیخ القران رحملی ما ته وی چې لیکه سازکار ورته خول چې دا وایا وای ما خط ولیکو بند مې کو ډاک ته مې یوړ هغه وخت بس د ډاک او د خط طریقه وا سمو د بعد ویزو ملتا ثنا الله مرد سری خط بیا راغې جواب کې لیکلو د حضرت سیو شکریا ادا کړه او چې حضرت هغه اوراد هغه کلمات مو وی زما مسله الله حل کړ ایو جن حضرت صاحب چې سونه لوی مفسر دی دغه مر لوی محدث دی او دغه مر لوی فقيه دی ها ومنګه اسینو مولو خپل هم نه پیژنو او ورې مونږ دنیا ته اوم نه خو چې مولانا حسین علي څوک دی نم دی خو حقیقت دا دی نو مې مړ نه پیژنو زما په خیال دلته مم ډیر نو موري دی کنه نو مونږ نوم هم نه الو ولې نه الو مطالعه دا غنښت زمو چې مطالعه نشته نو نو هم نشو غسته حالان کې اصل د دې دوه شینو زمون بانی مبانی مولانا حسین علی ده هم د تنظیم د شاتوی د سنت هم د تفسیر سونه منهج پاکستان کې اشاعت توحید او سنت علما مشایخ درسونه کوي دا منهج تمام به تمام شروع د مولانا حسین علی نش ټیک د بیا د دو شیخانو شیخ القرآن غلام الله خان رحم الله شیخ القرآن مولانا معطایر رحم الله د دې منهجونو باندې مزید کار کړي د خو بنیاد هغه ده اصل منهج دا غره او ما چې دا سونه تفسیر کیږي نو منهج ترتیب طرز دا دا هغه چلیږي او سونه چې دا تنظیم دی د توحید او سنت کنه نو د دې اصل بانی مبانی فکر دا هغه دی نظم ولا بیا شاګردانو جوړ نور خو تحریک داغه دی دی وجه نه یو تحریکی دویم تنظیمی ها تحریک چانه شروع شوه دی مولانا حسین علی توحید سنت تنظیم چانه شروع شو شیخ القرآن غلام الله خان او شیخ القرآن مولانا مطهر سید عنایت الله شاه بخاری قاضی نور محمد قاضی شمس الدین محمد امیر بندیالوی سید سجاد بخاری مولانا ولی الله انی بابا د دینه بیا تنظیم شروع شو 1957 کې اول تنظیم نظم جوړ شوی دی 57 دارالعلوم تعلیم القرآن کې بنیاد خوسته شوی وجداوا چې حضرت صاحب اول کې شاګردانو ته داوی نیلوی سی وی چې شاګردانو ته وی تنظیم م جوړوي پر اختلاف بن جائے گا تنظیم ما جوړا بس تحریک چلاوه او چونکه عام دیوبندیت ته بس دیوبندیت د زمو اصل مشرب او کار کوي زموږ د ټولو مشایخو دا مجلس احرار د لاندې کار کاو د سید عطا الله شاه بخاری امیر شریعت دلان خو بیا چونکه مجلس احرار ختم شو پاکستان جوړ شو نو دا غې نه پس بیا د تنظیمونه جوړ شو مخکې دا جمعیت او دا شي نمنو چې کله دا نور تنظیمونه جوړ شو نو بیا هم زمو مشایخ تنظیم نه جوړاو تر 57 پورې دوی غلي دي وجدا وي بس مونږ مقصد توحید سنت ته دا خو یو دینی کار دی نو مونږ سیاسي خلک نیو توحید سنت به بیانو د دیوبندیت په سټیج به بیانو نو دا سیوا خو روستو وسره تعصب وش نو دغه تعصب د وجې نه چې دیو مسله بیانوله نو په بازو خنه لګی دا اگر چې موحدین خو وې چې لکه دا او وجه دا وا چې عوامي رجحان خصوصا پنجاب کې شاه صاحب غلام الله خان شیخ تاو ځکه د دې انداز مسله خبره په قران او سنت موږ مشایخ هم داسې بیان کوي کان او دوړ خطیبان مو شاه صاحب ډېر بهترین خطیبو وسم چرتا تقریر نشته چرته اوره وګوره نت باندې یا چرته سینت الله شاه بخاری رحم الله او بل طرف ته شیخ القران بیا د غضب قهر والا خطیبو نو عوامي رجحان ټول دی دواړو تاو او دیو پاغه دیو بندیت مشترکه سټیج باندې ناست تقریر وکاو نو د دیو جنا ک دوی با په سټیج اول تقریر وکاو بیا برسونو خطیبانو ته چاغوګ نه خو او کورست ولا تقریر ور کوي نو مطلب یعنی دا چې د ټوله جلسې مېمانی خصوصي خوده شو نو دي ته مسلې جوړې شي نو دی بیا څه چالو کو نور نمونه نه لم مشران دی پکې بازه کړه نو بیا یو عالم د دیوبندیت یعنی هغه یو ځل د حیات مسله په سټیج او چیړله پس دغه زین خبره شوروش او دې د پاره او چړل چې دوی سکو لری ګزان نه نو دا خو دیوبندیت کې علمی اختلاف وی تفرداتی دا څه خدای نور شیوخ هم خپل خپل تفردات خدای چیړل مقصد دا دا د سټیج شینو خو دې د پاره چې غزان تلار خالی کوله چې د مخ نه دوی زمانه لري شي نو بهرحال خبره مې دا کوله چې تفسیر خبره وا چې دا تفسیر در اصل داغه منهج او ترتیب نو سنا الله امرت سری پورې خبره وا دا تفسیر القرآن بکلام الرحمن دا دوا صرف تفسیر القرآن بالقرآن دی البته ابن کثیر پکې دی خو ابن کثیر زیات تر تفسیر القرآن بالاحادیث کوي دام تفسیر بالماسور دی خو تفسیر القرآن بالقرآن هم کوي دواړه شی چلی خو زیات تر غالب په سره تفسیر القرآن بالاحادیث او تفسیر القرآن هم پکې نو دادی البته دلته تفسیر القرآن تفسیر القرآن بالاحادیث په احادیث سره تفسیر چې کیږي ناغه مونږ سره ابن کثیر هم ده او دا ابن جریر هم ده ابن جریر هم تفسیر بالماسور دی په سره کوي احادیث او آثار سره کوي خدلته یو خبره علمی خبره دا غ په جنګلو غواړي عام طالبان مولیان عیننی خبر د سونه کتابونه چي دي تفسیرونه دي احادیث دي د فقه کتابونه دي دارنګ دار فندي تقریبا سیرت دي په دې کې کتابونه دوه قسمه یو ته ویل کېږي مصادر او دویم ته ویل کېږي مراجع دا پیژندل غواړي علمی خبرې بعضی خلک په دې نه پوي مصادر او مراجع ابن جریر تبری هم تفسیر بالماسور دی او ابن کثیر هم تفسیر بالماسور او کم ماسور دی یعنی روایات نقل کوي احادیث نو پدې کې مصدر کم دی او مرجع کم ده د مصادر نه کم دی او د مراجع نه کم دی مصادر او مراجع کې فرق دی مصادر ویل کیږي هغه کتاب ته چې هغه اصل کتابي په خپل سند باندې روایت نقل کړي سند په کتاب کې ذکري دته مصادر وایي او مراجع هغه ته ویل کیږي خپل سند نه لري خو د بل کتاب په حواله روایت را نقل کړي دي نو دا مراجع په جنگلو د پاره چې کم مليان دل تناست نه یو په خپويش وګوره دا حدیث کتابونه دي تاسو بخاری مسلم ترمذی ابن ماجه سیاست وی نو سیاست توالا چې کله حدیث نقل کړي په سند نقل کړي چانه شروع کړي ځان امام بخاری اول حدیث حدثنا الحمیدی قال حدثنا فلان شروع شي د ځان نه شروع کی ما ته پلان کی استاد هغه ته پلان کی هغه ته پلان کی او داسې نبی علی السلام پورې ورس مسلم هم داسې کوي ترمذی هم داسې کوي ټول سای ستوار مشکات هم تاسو ویل دي اسه کوي سند وای صرف صحابي ذکر کی انا ابي هريره تا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او اخر کې چې حدیث ختم کی وی رواه البخاری رواه مسلم رواه ترمذی نو بخاری مسلم یعنی سایه ستا دا مصادر دی او مشکات سره مراجعونه دی مراجع دیتا وی چې د بل په حواله روایت نقل کینو مشکات د مراجعونه دی حدیثو کې دغه رنګ په حدیثو کې ریاض الصالحین اوس د سنده مراجعونه ده کومه حاضرونه مراجع آثار السنن مراجعونه ده ځکه په بل حواله ورک خو څوک چې خپل سند ذکر کی دا مصادری نو دارنګ په تفاسیرو کې هم ده اوس په تفاسیرو کې تفسیر بالماسور کې ابن جریر چې ده دا مصادرونه ده او ابن کثیر دا مصادرونه دغه نه مراجعونه ولی ابن کثیر چې حدیث نقل کړي د روایت په تفسیر کې نو حواله باور کی روال بخاری روا ترمذی خپل سند نشته کتاب باندې حواله ورک او هغه څه چل کوي ابن جرير الکه د بخاری ترمذی ابن ماجه غون ته خپل سند شروع کی ما ته پلان کی هغه ته پلان کی ولی هغه درې می سړی سړی دی ابن کثیر خود و می دی نو و می ته چغه را رسید نو نقل حدیث په سند سینې نه په سینې ختم شوی او بخاری ترمذی مدون شوی دی پراته دی نا خپل سند سره وای چې هغه وخت لا دغه احادیث کتابونه دونه دیم خلک دونه دي دی مرتب او عام شوی او د دور کیو نقل حدیث په سینه باندې ختم شوی نو بهر حال مونږ سرمایه تفاسیرو کې سره ابن جریر تبری چې دی نو هغه مصادرو نه دی او ابن کثیر دا دا مراجعو نه دی دا, دا مراجعو دی په بل حواله ورکه دا چې په عرفن کې دا هما دوه مثال وي نورم بسوس هر تفسیر چراله او هغه په بخاری بل باندې حواله ورکړی دا مرجع ده او دا مراجع نه ده او چې خپل سند ذکر کوي دا به مساده ها خدا مطلب نشو ابن جریر ته په سو خبرو فوقیت ملوش متقدمینو نه ده بالماسور ده او مصادر ده خدا مطلب نشو چې د ابن جریر هر هر روایت دي سي صحیح وي هغه بیا جدا باز اخو مونږه ترمذی په حدیث باندې خبره کو څنګه ده ابو داود روایت څنګه ده دا نه ابن جریر پر روایت بم خبره کیږي چې الکه روایت اوس سونه تول له خبره نه کوو جدا مسله ده هو بیا د جرح تعدیل په بنیادونو قتل غواړي راوی څنګه ده په سند کې خو لیکن دا خبره چې متقدمینو نه بالماسور او وسره مصادر او ابن کثیر مراجعونه شي دا خو تفسیر کې وخول حدیثو کې هم د توخول سه سته والا بلکې سه سته نه علاوه هر هغه حدیث کتاب چې په خپل سند حدیث نقل کوي دا بس مصادر دي او مشکات ریا صالحین آثار السنن دا سره دا مراجی او دا سه هر هغه حدیث کتاب چې هغه په نور کتابونو دا حدیث او مصادر باندې حواله ورکه مراجع فقه کې فقه خوای کار فقه کې مصادر زمون کوم دی او مراجع کوم دی عدل ته چپاتې شوی هغه مو وای ها دا یا ساته زمون هدايه دا ک قدري دا وغیرہ دا ټول د مراجعونه هدايه مراجع اے دا فتاوی شامی علمگیریم د مراجعو نه مصادرو کې مونږ سره صرف د امام محمد شپک کتابونه دي بس د فقه اصل مصادر زمون حنفي فقه یادو شپک کتاب دي بس کم ته چې اصول سته وای د فقه اصول سته د امام محمد رحم الله کتاب الاصل مبسوط دارنګ جامع صغیر جامع کبیر سیر صغیر سیر کبیر سیر کبیر سیر صغیر نه سیر سیر نه سیر او دارنګ زیادات دا شپږ کتاب دا زموږ اصل مصادر خو افسوس دا دی چې موږ مراجع ټول عمر تر فراغت پورې فقہ کیو او چرته پکې د مصادر نه یو کتاب هم نشتا دا یو علمیه ده په کار چې یو کتاب خوې دیو جناب الحسن ندوی صاحب یو ځای کې خبره کړې ده هغه دا وایي چې دا فقهي بعضې مسلې کمزورې ولې راغلي او یا هغه د فقه حنفي د بدنامۍ سبب جوړ شو وجه دا ده چې مونږ د سر مصادر لګوتی نوړو که چرته مصادر هم راواغه سلام مسلې به حل شي دغه مصادرو کې زموږ بنیادی مسلې پرتی نو مراجع والا بیا پکې کله کله سخپلم وای لکه خلاصې والا هم خبرې کوي دا رنگ نو سره نور لزا والا هم ده قونیم پکې یو کتاب ده هرنګ کمزور کتابونه دي خو بهر حال دغه زمونږ دا فقه مصادر او مراجع شو دغه رنګ سیرت راواله وګوره سیرت کی سیرت باندې ډیر کتابونه دي خو لیکن مصادر کې مونږ سره سیرت د ابن هشام یا په سند سره خبره کوي او بیا چې چا د ابن هشام نه نقل کړي دي نو مراجیش نو باقی سیرتونه چې سونه ګوره او پچا حواله ور کوي نو هغه مراجی دي مون سره اصل مصدر سده د سیرت حواله سره چې دینو یا ابن هشام ده او یا د بخاری کتاب المغازی ده هم سیرت ته کنه نام د مصادر نش دغه په سند سره خبره کوي امام بخاری رحم الله بهرحال نور ګوره دغه یوازې نه خو ما ته به توري نمونه مثال وي دا سه هر فن کی دا د تفسیر په اقسامو کې اولنې قسم تفسیر بالماسور او ای کې مونږ وې چې تفسیر بالماسور یا بالقرآن یا بالسنت یا به آثار صحابه یا به آثار تابعین په دې کې مونږ کتابونه خول او بیا هم دا تقسیم کو چې سپکه مصادر دی او سپکه مراجی وی خدا په دې بالماسور کې دیو جن دای د تحقیق میدان کې چې کله تبیا حواله ورکې نو د تحقیق میدان کې به حواله پا چي مصادر باندې مراجع باندې یو سړی تحقیق کوي او تحقیق دوران کې حواله په مشکات ریاضصالحین ورکړه نو دا د تحقیق نه لاندې خبره ده او د تحقیق د دنیا خلک به دې پورې خاندي وای به چې دا سړی محقق نه دی ځکه د تحقیق د اصول مطابق ده حواله غلطه ده دی به بخاری مسلم ورکړي خدا مې تحقیق میدان کې ښه که چرته چا ترغیبی کتاب لیکلی دی اصلاحي لیکلی دی یا په منبر محراب باندې خبره کوي او حواله کې مشکات کې حدیث صحیح ده بس حواله به ورکول منی نه دی داسې تقریر بیان کې ولی کې دې شي د بیان کې او د بیان دوران کې د نوې چرته مشکات مطالعه کړي یا مولوی صاحب درس کړي دی وغه د مشکات حدیث ذهن کې دی نو د نه حواله نو خوښ وکنه چې مشکات کې دی ولکه د تحقیق په کار کې و بیا حواله په مشکات ني دا کمزورې خبره په سبي برای راس په مصادر وي بخاری مسلم سه سته وغیرہ وي بل مونږ سره د ماوي تفسیر الفقیه تفسیر بالاحکام هغه تفسیر چې هغه فقهي مسائل او احکام چیړي هغه تفسیر الفقهي تفسیر بالاحکام دین مراد ما وی هغه تفاسیر دي چې د قران د آیاتونو نه احکام او فقهي مسائل راځي آیات الاحکام هغه حل کړي په دې کې موږ سره مشهور تفاسیر خو بیا دا ده چونکه دا د فقه سره تعلق لري نو بیا هر فقه والا پکې خپل خپل کتابونه دي د کار فقه ار چا خپل مسلک دی فروع کې د خپل مسلک مطابق به احکام روباسي دا احناف تفاسیرو کې احکام القرآن د جساس دی ابو بکر جساس الرازی دا وفات دی 370 کې نو دا دا چې معتزلی دی نو چرته د اعتزال خبره نه نباسی نو هغه ته به پام کول غواړي او نور فقهي مسائلو کې هغه بیا د احنافو دیو جن بل بیا دا چې په حنفیت مسلک کې وی متعصب حنفی دی متعصب هم دی یعنی تشدد پکې هم شته بل مونږ سره ده هغه تفسیر چې تاسو نور اروار کې اروخنو موره تفسیرات احمدیه او زه طالبان ته اکثر ویم دی وی چې دا لکه واخله ها سال تفسیرات احمدیه فی بیان الآیات الشرعیه د مولا جیون صاحب د مولا جیون صاحب خمولاو اصول فقه خپوره ماهر مولا ده کتاب نه پته لګی دغه سه فقهي اعتبار سره په تفسیر کې خفقي مسائل بیان کړي دي احکام یو خبره غلطه ده چه ما احل به لغیر الله کې د ما احل په معنا د ما ذبح کړی دی نو دا کمزوري ده او هغه شاه عبد العزيز په دې رد کړي نو دا د چې او هل صرف ذبیحت نه وي بلکې مو دا आवाज نامزد کول دی ته ویل کی دا مولا جیون صاحب دا میټیو نه د علاقه ده او د اورنګزیب علمگیر دور کې تیر شوی دا غو استادانو کې هم ده او چې کوم کمیټي جوړ کړي وا د علمگیری د مرتب کولو لپاره فتاوی هندیا فتاوا علمگیریا نای کې ډېر غن علماء نو پای کې دا شاه صاحب پلار شاه ولی الله پلار شاه عبدالرحیم هم پکې دی او دا مولا جیون صاحب هم هغه کمیټه کې دی غټ غټ فقهای پکې کینولیو نو بهرحال شاه صاحب وزا متز معتزله سوق دي دا وزا ته وایو دا چې تاسو چا عقاید ویلی سادسه کې معتزله په پیژن او درسونو کې کله کله نو هسي دا لکه بدعتيان دي ښا بس اسانه خبره دا غ زمانه بدعتيان ها او د دې په امت کې اول فرقه گمراه فرقه چې پیدا شوې دي نو هغه درې بنیادی فرقې دي یو چې د روافض سبایان دویم خوارج او درې معتزله دا درې بنیادی اولنی دور یعنی د صحابه کرامو په دور کې دي سرونه راپورته کړي وو خوارج وو معتزله وو روافض تقریبا تقریبا د صحابه دور کې تابعین او صحابه دور کې نو معتزله د دغه اهل بدعت نه دي چې د عقیده په اعتبار سړي گمراه دي عقیده په اعتبار یو عملی بدعتي یو بل اعتقادي وی کنه دغه فرق دی عملی بدعتي او اعتقادي بدعتي دا اعتقادي بدعتيان د عقیدې په اعتبار گمراهي او د معتزله بزا عقیده د چې د رؤیت باری تعالی نه منکر دي دارنګ دا د چې په ګنا باندې سړی کافر کوي بلکې کافر کوي نه خو منزله بین منزلتین ولا ثابت وي نه کافر دی نو مسلمان دی نر بچی ګناه وکړه نو نه کافر نه مسلمان او خوارج سوی اسلام نه ووت ځکه خوارج دی بس استل کوي زر ټاپه لګای نو بهر حال دا خلک دی خو آسان تعبیر دی دا دی چې دا عقل پرس خلکو دوی شریعت په عقل تله نو چې کوم شی عقل سره برابر راته منه چې کوم د دې په دې دون ور کوټي عقل کې نه راته نه رات کوي د دیو جن معجزات نم کله منکر شي دیو جن رؤیت باری تعالی نه مني تاسو ډیر شي نه چې کوم د دې ذهن کې نه راځي نو بس عقل پرستی بهرحال په دغه اعتزال په نوم نن نشتا او هغه وخت کیو معتزله په نوم خود دغه نظریه تقاید بیا بعضو ډلو کې راغلي لکه د دې معتزله او بعضې خبره دې دور کې دا مسلمین او عثمانیان نه دي دوی کې راغلي دارنګ د معتزله او خبره غامدی وغیرہ د خلکو اغستی عقل پرستی دوی اغستی بهر حال دا بس لنډه خبره شو نو سه نور تفصیل بیا وګورئ نو سو د موت فرقو باس مونږ نه کو او قاعده کې راځي ها او که ګوره ساده آسان کتابونه پښتا خو یو آسان لند کتاب دی اوس اوس چاپ شوی دی آسان علم کلام دا د سیف الله خالد رحمانی صاحب کتاب خ کتاب آسان علم کلام آسان علم کلام ورکوټه رساله ده آی کې دا فرقم دی او عقاید امر کې بنیادی بیان شوی دی علم کلام ساده انداز کې لیکل خ کتاب چې وحدت المدارس کله نصاب کميټي به ناسته او نصاب يې جوړه او نو هغه وخت کې ما ويلي وو چې دا کتاب شامل کړئ چرته د شرع قائد نه وته مخ کې وای یا دا غینه یو درجه نه مخ کې چې د ویلی شي ورکوټه ولا رساله خشه د مطالعه کولی شي که سړی پړو خپل مطالعه کې عموم کی دای کې بیا د فرقوم سلند تفسیر شته لنډه لنډه ډیره تفصیلی نه ده خبر حال خبرم سکولا چې د احناف او احکام القرآن کې یو د ابوبکر جساس تفسیر د احکام القرآن خو معتزلی دی دغه بیات ساته دیم تفسیرات احمدیه د مولا جیون صاحب د د تفسیر دی مولا جیون صاحب امیټی احمد خپل نوم دی نو پول جوړ شوی او چرته حکومت اورنګزیب علمګیر چرته په یو دغه باندې نهر وغیره باندې و پول جوړ کړي نو بده کې چولی د نه راشه مولا صاحب سره چل کو پیسې تیلو ازوانان شیطانان غونتیو د پول دلان دیش او د وګی دی پول ته اړه اړه میک هغه زمانی پول ورسه چې د لارګو ورسو دې پرارکه سکوي دا پولوړو پولوړو اے دا باچا صاحب دون نه خلکو پیدا د پاره جوړ کړ تاسو یې سوړای نه نه وړي وې کنه بس دا باس تکرار اخر نو وته وې بس پیسې را سره نشته پول وړو خرڅو پیسې بس درکم پیسې ورکړې او روان شي ساده وړه سادهګي پکې و ساده مسلمانو نو بهر حال د د دا تفسیر دی بل مونږ سره احکام القرآن کې شتا دا اشرف علي تانوي سه ان د لیکلې خواغه کمیټي جوړه کړې و د خپل شاګردانو شاګردانو کې مفتی شفیع سه وو دارنګ ظفر عثماني سه دی شبیر احمد عثماني سه دی دا د شاګردان دي خاص نو دوی کینو لیدي ته وی چې احکام القرآن د جساس ته نامعتزلی دی ملا جیون صاحب هغه هم دومره د دې دور د مسایلو نه خو ډېر پخوانی دی نو داسې یو تفسیر پکار دی چې صرف پکې احکام القرآن نو داغي نوم دی احکام القرآن فی دلائل من دلائل القرآن علی مسائل النعمان یعنی فقه حنفی اشتره مون سر برا پروت دی احکام القرآن نو دام خک کتاب دی بیا دا دا چې لکه د دې دور مطابق او اردو کې پکشتنو دا معرف القرآن هم احکام القرآن ده احکام القرآن معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب دا احکام القرآن تفسیر د اصل کې داغه نوع نه ده خپل شیخ کابل ګرام رحم الله یو ورځ ما ته تاسو کو ما یرا دا موږ درسونه کو تاسو سوای د باره کې چې درسونو څنګه سړیو کې زموږ دا مرګري درسونه کوي ځای په ځای ته کې څه کمه زیاته ما وتم دغه وی چې یرا موږ درسونه کو خو داسې کمزوري وي په دې درسونو کې لکه خلک داسې پوره نه جوړیږي او یا دا چې نه پوي صرف توحید خو پیجن نو اصل کې په کار ده چې د درسونو کې یو حدیث درس نه څه په کار دی عوام د درسونو کې او دویم احکام القرآن ویل غواړي دا مسائل دغه چې دا خو پیجنې چې بابا سني شي کولې خو لیکن مسلې ولې نه ورځي غټه غټه د مونږ او داس د نکاح طلاق قرآن ته خو کینی نو ما وته وی چې خدای د پار بس کو حدیث کې اس کوم خه بخاری وته خه مشکات وته وخی نو مشکات بخاری خو د عوامو د وس نه دی نو هغه دا وی چې د ریاض صالحین ورته درس کول غواړي نو ما داغه په خلی بیا ریاض صالحین ډیر وخت پورې بده ما خام درس سره پڑھاو انج پڑھاو کې بیا مې ته یې رجی پڑھاو مخ لکه خو صرف فضایل شو بیا نو مې داسې چرته کتاب د نظر کې نشته چې ورکوټي او احکامي پکې او د دغه اختلافي مسایلو د جنجټ نم سړی وځي ځکه چې مشکات شروع کې نو په احکامو کې بیا د احادیثو جوابونه کوي کنه نو عوام ذهن غدې لیول نه دی التبا قرات خلف الامام مسله راځي بل راځي بل راځي او چې چرته حدیث ته نو بیا جواب کوي عوامو ته د خپل مسلک نه چې که خلاف دا سره تخکاره شو بیا بزکه نه خو علما طلبه نه سی ټیک دا خو پوي یو خو ما په دې شي نه پوي کنه نه حدیث چې ده دا حدیث ده دې سر سکه نو بهر حال بیا غته ما خاندل مې دا سیوکا چې چرته تداسي یو کتاب مرتب کته چې دا سی وی لنډي او دا احادیث پکې رواني او دا اختلافي هغه پکې نو ماته یې توک نو مې نه چې زب د دې لا لایق نه تب غټ سړی کار دی نو ماته یې تبسکه نو مې زب هغه کوم چې زما د لیولي بیا مې باچا صاحب ته ویلو شول دي صاحب د پنځپیر هم زما مستقل استاد د حدیث نو خو درسونو کې ناس سم ماته اجازه ته حدیث امرا کړ او سند امرا کړ ډیر مهربانو دلته به تراته نو بچا صاحب ته مې ورځوي شوې چې رجی ته خو له محدث داسي ما ته ویزوزګار نیم نو نو بهر حال بس شی پاتش خدا مې زین کې و چیرې د عوامو د داسې شی په کار دی چې بس روان دي سویل کیږي هغه اختلافات جنجټ نه وسی او حدیث سره تعلق میو د احکامو ټول ابواب پکې بس هغه شيوخ کله دنیا نه لاړل نو بیا مولیکه تعلیم الحدیث ما په هغه تناظر کې لیکل دي تقریبا سه کم چه سوه حدیث ته هم دقه مشکات مونږ بنیاد کړی او بیا هم اصل تخریج هم کړی دی ترجمه هم دا او داسې لنډ تشریح چې دی کې څه څه مسلې دي دا د عوامو د درس لپاره بهرحال خبره مې څه پورې کوله نو شیخ بداوی چې یو حدیث او دویم احکام القرآن نو ما وته احکام القرآن پسې وس چرته ګرځو جساس دغه سره حنفي دی که احکام القرآن دا ابن العربی شي نه مالکی دی نو د هر مولا خدا وس نشته کنه چې هغه څونه دون علم لري چې دا وته پته چې زما د ما د حنفي مسلک مسله دا او کدا دا نو ما ته وای چې دا معرف القرآن دی کنه دا احکام القرآن دی کنه دا قتل غواړي د مسائلو د پاره وی معرفت القرآن قتل غواړي دا ګوره نو بیا دای په وینا ما د معرفت القرآن بلیستیاب ټوله غ وخت کې قتل درس نه پاره نو دا احکام هغه کېشته او فقه حنفي مطابق دغه احکام دي نو دام زمو د دا احناف او احکام القرآن کې اردو کې تفسیر شو معرفت القرآن بل بیا شافعی مسلک تفاسیر احکام القرآن کی اغم د احکام القرآن په نوم دی د ابوالحسن تبری الکی یا حراسی خدا دا چې متعصب دی شافعی مسلک 450 کې وو بل د دوی د شوافیو کتاب دی القول الوجیه د جلال الدین سیوطی دام احکام القرآن دی د شوافیو مالکیو تفاسیرو کې احکام القرآن د شیخ ابوبکر ابن العربی اندلوسی دا د اندلس عالم 543 کې ده خدا دا چې مبني بر انصاف متعصب سړی نه ده بس خپل مسله بیانې او بل احکام القرآن د مالکیو احکام الجامع لاحکام القرآن چې مشهور دی په تفسیر قرطبي باندې دا تفسیر قرطبي چې د دار رسول الله سره احکام القرآن د خدا چا دا دا مالکیو د مسلکن مالکی دی خو صرف احکام القرآن پکې نه دي نورم پکې شته خو لیکن احکام چیړي دا دی او سلورم احکام القرآن د امام ابن الفرس دا مالکی دی دا احکام القرآن معنی کتابونه شو دارنګ دو قسم وشو یو بالماسور شو او بل تفسیر دا احکام وش الفقی دا زدی زنه چې شروع شي کنه تفسیر بالعربیت او دا ټول چې سونه دي سیوا دا تفسیر بل اشاره نشاو پکې راشي دا باقی ټول تفسیر برای برای محمود دا په تفسیر برای دا د برای اقسام شوز تر دې چې دا تفسیر بل اشاره هم دا هم د تفسیر برای قسم دی ولیکن چونکی فنی جدا دی نو جدا شوی دی ورنه اصل کې دا ټول بیا د دې دلاندې راځي خو بهر حال دا تفسیر رونه چې کوم دی دا د تفسیر برای نمونی پای کې مونږه بیا داسې تقسیمونه کړی یو پکې د تفسیر بالعربیت من الفصاحت والبلاغه په عربیت تفسیر خو عربیت نه مراد فصاحت بلاغت چېړلی فصاحت بلاغت چېړلی نو دا قسم تفسیرونو کې مشهور کشاف ده او باغی خبره شوی مچ ده معتزلینو عقاید مسائل د اعتزال ذکر کوي او نور دادا چې په بلاغت فصاحت کې خ کمانډ او بورم ده او تفسیر د دې خ مضبوط تفسیر ده د بلاغت فصاحت بل داغه نه بیا تلخیص چې کړه د انوار التنزیل او اثر التاویل بیزاوی ده دا داغه نه خاص شوی مونږ سره دې کې بل تفسیر ارشاد ال ارشاد العقل السلیم الی مزائل کتاب الکریم ارشاد العقل السلیم دا تفسیر د ابو سعود دی دې ته تفسیر ابو سعود هم وي دو جلد کې ده دام فساد بلاغت ډیر چیړي او د فساد بلاغت سره د بل کار سکی نظم قران نظم قران هم ده ربط مبت وای د دې تفسیر کې کار بل مون سره سلورم قسم تفسیر بالمعقول به بیان الحکم هغه تفسیرونه چې هغه عقل او فکر په ذریعہ باندې تدبر او اجتهاد په ذریعہ باندې د آیتونو حکمتونه مقاصد او معنی بیانې خو بنیاد عقل جوړ کړي عقل څه شی دی منطق فلسفه په دغه بنیاد عقلی بنیاد باندې پای کې موږ سره تفاسیرو کې یو دی مشهور مفاتیح الغیب تفسیر کبیر ورته وای دا امام رازی فخر الدین امام رازی خبره مو مخکې کړو بل را سره سراج المنیر دی د شمس الدین خطیب شیربینی ورته وای سراج المنیر د خطیب شیربینی دیم چې دینو فصاحت بل دا عقل او دارنګ حکم بیانې بل غرائب القرآن او رغائب الفرقان چې معروف دی په تفسیر نشاپوری بل لباب التاویل فی ایمان التنزیل چې معروف دی په خازن باندې علاو الدین چې معروف په خازن باندې تفسیر خازن دا شافی دی بغدادي دی دیم دغه سه نقطې وای حکم بیانې نو نقطو حکمو کې خده معنی مخ کوي نقطې مخ وای ولیکن دا د چې نسبه اکاذیب روایت چې نقل کوي صوفي سړی دی نو روایت بیا کمزور او اسرایلیات پکې پنځم قسم، بیان معانی المفردات، هغه تفاسیر چې هغوی لغت چیړي، لغوي معنی کوي، لغت ښیي اصل نو پای کې موږ سره مفردات القرآن د امام راغب اصفهانی دی مفردات القرآن دی به صرف لغت بیانې یو جلد کې ده او صرف بلوغت بل معنی القرآن معنی القرآن د امام فرا دا جدا ده د تفسیر ده یو غی معلم التنزیل ده او دا هغه معلم التنزیل تفسیر بالماسور ده او ده مف... دغه د معنی القرآن دا مفردات لغت چیړي د امام فرا بل معنی القرآن د اخفش ده مشهور امام اخفش داغه ده دا کارونه سناسه د لغت باس جلالین او مدارکم کوي کله کله دین بیا لغوي معنی چیړي شپغم کې سمون سره جامع او اقوال او جامع او اقوال اهل علم فی تفسیر المفردات دا سی تفسیر چې هغه جامع الاقوال یعنی د یو لفظ معنی کې د غنو علماء اقوال را نقل کول نو کار همغه کوي چې معنی بیانې معنی بیانې خو ا مفردات والا سره چل کاو د مخ کې ا صرف لفظ راواش او معنی او خلا بس د باب ده او د معنی ده د باب نه دا معنی جوړیږي او د نه دا جوړي بس دیسه کوي دی او لفظ راواغس نو هغه صرفي باس په دونه نه کوي چې اصل نه سو ماده صدا باب دا نه کوي سچل کوي دا کوي دا لفظ ده پلان کې د دې یو معنی دا کړی دا بل د دې معنی دا کړی دا بل دا معنی نو دا یو لفظ غنې معنی چې بیان پدې کې مونږ سره جمع د اقوالو کوي په دې کې موږ سره زاد المسیر دی ابن جوزی زاد المسیر دا کار کوي یو لفظ وراوالي وای دې کې دوه معنی دي دې کې درې معنی دي دې کې پنځه معنی دي بس هغه معنی کوي او حواله وای د دې لفظ دا معنی ابن مسعود کړی دا د دې لفظ دا معنی ابو العالیه کړی دا د دې لفظ دا معنی مجاهد کړی دا څه کوي اقوال جمع کوي او د یو لفظ معنی کوي د اعتبار سره زاد المسیر خ کمالی تفسیر چې تا تبا د یو لفظ غنې معنی وخی زاد المسیر او بل مونږ سره د مشکلات القرآن مشکل القرآن یا مشکلات القرآن دا هغه قسم تفاسیر دي چې د قرآن مشکل آیاتونه حل کړي دي لکه تعویل مشکل القرآن د ابن قتیبه او فواید مشکل القرآن د عز بن عبد السلام دا خو مخکینو کې مشکلات القرآن په نوم باندې بیا زمون د شانور شاه کشمیری ملام کتاب دی مشکلات القرآن د شانور شاه کشمیری امخه بنیادی کتاب مشکلات القرآن عدل تمون نه پاتې شوی دی ویلی کې ځان سره نور به می خلک مشهور او مشهور یو سور اغستری بیا سره کته شي فرست دا غټې دیش بل غرائب القرآن راځي غرائب القرآن می صحیح یو لفظ دی چې هغه عربه کې غریب شوی دی ناشنا شوی دی د زمانه په مرور سره چې زمانه ډیره تیر شوه هغه لفظ اوس عام په عرف کې نه استعمالي نو دوی دا کار کوي چې دوی هغه سي غریب او الفاظ او تشریح وضاحت کوي لکه وګوره قران کې مثال تلک اذن قسمتن زویزا دا زویزا لفظ عربو کلام کې څه کړي متروک کړي نو دا غریب ش دقه سي قسم الفاظ د دې وضاحت په غرائب القرآن کې نو په دې کې موږ سره د ابن قتيبه کتاب دی غریب القرآن د ابن قتيبه نه هم قسم مونږ سره هغه جمع الفاظ المتکاثره المعانی دا اوس بل قسم دی هغه قسم چې پدې کې یو لفظ چې په غنو مانو سره استعمال شوی دی قران کې استعمال شوی ازاد المسیر نه ده انداز بدل اخو دوی چې په دې کې د پلان کې دا معنا ده پلان کې دا معنا ده نه دلته دا خی چې یو لفظ په قران کې په سو مانو استعمال دی قران کې دنه بهر نه اقوال نه لکه مون کله هدایت لفظ راوالو کله زلالت راوالو کله ظلم راوالو ګور قران کې دلته په دې معنی دلته په دې دلته په دې دا کار څوک کوي دا زمو مشایخ چې کله کله کوي نو دا شیخ القران رحم الله علی عرفان کې د دې سونه مونږه خولي هدایت وګوره دلته دا دی دلته دا دی دلته دا دی زلالت دلته دا دی دا دی دا دی ظلم دلته په دې دې دې معنی دا یو سونه مونږه کله مونږ تفسیر کې کله سه اشکال وغیرہ راشي نو مونږ بیا دغه معنی کو لکه دا ظلم معنی د هدایت معنی د زلالت معنی دا سی بازي زینو کې دا کی البته ټول قران کې دا را جمع کول نو دا سوق کوي زموږ د شيوخو کې دا کار به دو مشایخو کاو چې درس کې به چلول هوګوت کار دی وګ بیا درس ډیر وګدي یو شیخ عبد السلام صاحب رحم الله ټول قران کې خو بګرانه وا خو کم از کم دانه به کول چې فاتحه او بقره کې به چلاو مثلا دا سرنا د حمد نه بشورو شو کنه تب مخ کی رب پسو معنا دیو دارنګ چې دینو یوم پسو مانو راغلی دیو دین پسو معنا دا سبت هدایت پسو معنا دیو دا صراط یا صراط مستقیم قران کې دن دا باغ کول او دویم نیلوی صاحب رحم الله وغه بک د دوی شيوخو د طریقې کارو نو تفسیر کې مغه نمونه شته خو په دې کې مخکینو کې کتابونه چالي کړی دي البصائر لزوی التمیز البصائر لذوی التمیز دا د فیروز آبادی دا سړی په دې لغت او دیش کې ډیر پوهه دی قاموس هم لیکل دی دیم لیکل دی بصائر لذوی التمیز فیروز آبادی چې موږ سره بر پروت نو د دغه کړی چې دا لفظ قران کې په سو سو مانو دی بل پدې کې موږ سره وجوه القرآن د امام سیری دا مخکینی عالم دی د برکی وجوه القرآن لیکل او په دې کې موږ سره خ جامع کتاب بل هغه اللباب فی تاویل الالفاظ اشکلت فی الكتاب اللباب دا دا ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب کتاب دی یو جلد کې او دا اصل کې دا د شیخ عبد السلام او د نیلوی صاحب خصوصي شاګردانو کې دی شیخ القرآن پنځپیر غلام الله خان شیخ هم شاګرد دی نو د د دې دو شيوخو دغه درس د وجې نه د په مستقل کتاب لیکل دی نو سید شیخ السلام صاحب نه لیکلیو خو بیا په خپل تحقیق کړی دی نو خ په البا البای ته ترتیب سره څنګه چې دا لغت د کتابونو ډیشکنرو ترتیبی الباتا په دې ترتیب باندې یو لفظ په قران کې سو سو مانو باندې ده نو خ جامع کتاب ده په اللباب ما ودلاویلو مې دغه سری خلی کلی ده خدا سي دې تفسیر په ترتیب کړو خلکو ته آسان شي دا سه ور پسې ګرځي او خدا سي دې فاتحه نه دې پښورو وکړو نو بیا به خلکو ته آسان شي خو خ کتاب ده اللباب پای کې دا شته ټول چې دا لفظ په سو معنی بهرحال مونږ سره دا یو قسم بل اعراب القرآن دا اعراب القرآن هغه قسم تفاسیر ته وای چې اعراب چیړلی نحوه چیړلې ده نحوه ترکیب څنګه کیږي مبتدا خبر پلان تاسو دې کې موږ سره څو تفسیر دي اعراب القرآن د محمود صافی او اعراب القرآن د درویش مطلب دا دی چې کله قرآن ترکیب ګوري کنه عربیت د نحو نه غدي کې ګوره او دا رنگ بل پکې د املا او مامن به الرحمن دا د امام وګبوري چې مای پستر ګړون دی دا سه اوس په نور خلکو ډېر کتابونه لیکلي شته دی چرته دی نوخار کې یو عالم دی زین پیژنم خو په یو جیل کې هم دا ترکیب شان کړي دی او یو زمو یو عالم دی مفتی حبیب الله حبیب الرحمن صاحب د ارواره دی غالبا سره دلته ناس مفتی حبیب الرحمن صاحب زمو د جماعت عقیده سره دی نوخار کې داغم مدرسه ده د اصل لبا جوړ نو هغه مفتی حبیب الرحمن صاحب ډیر لوی مهنت کړي دی دلته زی راځي مهنت کړی دی نو دو جلد چاپ شوی دی دغه نوم دی سنوم اقد الاقیان دا اقد الاقیان اصل دا نیلوی صاحب یو رساله و دا غی نوم دی دا چې کله جواهر القرآن باندې د کراچۍ سمفتیانو رد کړو چې دې کې چې دینو دا د معنی غلطی دي خاص کر د تاغوت معنی نو بیا نیلوی صاحب داغه جواب کړو اقد لقیان علی علی عنق جواهر القرآن نو د مفتی صاحب په دغه نوم باندې هغه تفسیر لیکل خو خه مهنت کړي دی یقینا چې دا سمرا راب القرآن باندې لیکل شوی دی نو د دې ټولو خ جامع کار پیغه کړي یعنی مطلب دا دی چې اعراب هم چیړلې ده صرف نحو هم چیړلې ده ترکیب ابواب بیا لغت هم نو خکار او سره زموږ د مشایخ خلاصم په کې لیکل ده خلاصمی او بس بیا اعراب القرآن شروع شي دارنګ بل پدې کې د الاهتمام جمع القراءات هغه تفسیرونه چې ای جمع د قراءاتو کوي دا لفظ پس قرت پکې سو قرت راغلی په دې کې املا ومن به رحمان هم ده د عرب القرآن کارم کوي او د قراءات هم کوي او بل قرطبي او بیزاوی هم سنا صدا د قرات او کار کوي بیا کله کله وی دا لفظ په دونه قرات دولسم من جمع بین هذه الامور المذکوره داسې تفسیرونه چې دا ټول ارسه راجمع کوي چې دا مخکې مو وي یعنی مطلب دا دا د غریب القرآن خیال ساتي مشکل القرآن ساتي عرب ساتي دارنګ مخکې چې کم عربیت فصاحت دی هغه کوي معنی القرآن کوي دارنګ حکم بیانوي نغه مون سره پدې کې یو البحر المحیط ته دا اندلسی د دا ارسه کوي او بل ابو مسعود دا ابو سعود دا مسعود لیکل شوی غلط ابو سعود ابو سعود خدا لړن دی لک تفسیر لړن دی بل خو غټ تفسیر بل مون سره تفسیر به تناسب او ارتباط هغه تفسیرونه چای دربتونو کار کوي د صورت صورت سره ربط او دارنګ د آیت آیت سره پدې کې نظم القرآن یو کتاب د ډیر مخکینی عالم چې دا غنوم د ابن الاخشید بل نظم الدرر فی تن فی تناسب الای و سور د امام بقای برهان الدین امام بقای نظم الدرر دا زول کتاب په خوانه ملاوي دا اوس ملاوي دا بنیادی کتاب دی په دې کې د ربط او نظم قران حواله سره مخکینه عالم دی دا مخکینو دا شیخ القران رحم الله سره و مونږ ته شیخ وی میر سیب الحق افغانی سه چې وی نظم الدرر شیخ القران عربو نه چرته راوړو نو یې زې کتابخانه ته بوتلم ما ته وی چې مولوی سیب دا اغه نظم الدرر دی چې ما به حواله ورکوله نه خاندلې ماته چې لاس پیوا چې قسم دې په ځای چې ما لیدلې ای نایاب کړه اوس ملاویږي دارنګ البرهان فی مناسبه ترتیب سور القرآن د ابو جعفر غرناتی د کتاب دی په دې بل تبصیر الرحمن د محایمی دا تفسیر الرحمن والا هم سربت نظم بیانې او نظم القرآن د ابو علی دادی او زمونږ د مشایخو تفسیرونو خلاصې هم بس وې چې هم دا کوي د آیاتونو سوراتونو بل اثبات او دعوه سور ول آیات داسې قسم تفاسیر چې هغه د هر صورت داوا وي او د هر آیت داوا وي داسې نه بس صرف زموږ د مشایخ دینو جواهر القرآن دی د شیخ القرآن غلام الله خان بولات الحیران د مولانا حسین رحم الله سمت الدرر د شیخ القرآن رحم الله احسن الکلام د شیخ عبد السلام سي او بیا د دې خلاصې خلاصیم دی په دغه منهج البته په دې کې یو تدبر قران دی د امین اصلاحي سه او په دې کې وسره واچوي د سیندی سه په طرز باندې د لاهوري سیب کما مترجم دی هم داسې کوي چې د صورت داوم یو د رکو رکو داوم بل مونږ سره بس ختمه وي بل مونږ سره پدې کې التفسیر العلمی الجدید فلسفیانه آرا جدید علوم لکه خاص کر ساينس او دارنګ عمرانیات عمرانیات معنی سماجیات سماجیات سوشیالوجی دا جدید شي نه پدې کې موږ سره یو جواهر القرآن د امام غزالی دی امام غزالی فلسفه چیړل بل الجواهر د فی تفسیر القرآن الکریم د مصر عالم د شیخ تنتاوی الجوهری د دې تفسیر نو د پکې بیا ساينس هم چیړل دا دی او په دې اعتبار چې موږ ور سره عمرانیا سماجیات واچو نو به د سیندی سه د منهج تفسیرونه په دې کې بیا راځي چې ولې هغه هم څه بیانې عمرانیات کنه سماجیات سوشیالوجی باندې خبره ده نور به داسې ساينس وغیرہ حواله سره تفسیرونه نه خو بیا په کتابونو علماء لیکلي دي نشته دی غب ډیر دی انګلیش کې اردو کې عربی کې قران او ساينس په نوم وبل اب کتابونه بیا اخري مون سره شپارسم قسم تفسیر بالاشاره یا تفسیر الصوفی دی چې پای کې د یو آیت نه د تصوف خبره د سلوک خبره رسل شي اشته ده پای کې دوه قسمه یو صوفي نظری ده بل چې ده صوفي الفیزی ده دا قسمونه خو بهر حال لنډه چې په دې کې موږ سره تفسیر القرآن العظیم د سهل بن عبد الله شیرازی توستری د دې کتاب د مستقل په دې لیکل دی بل تفسیر د ابن العربی دی د ابن عربی دی ها ابن عربی صوفی تور ما فرق خول یو ابن العربی دی هغه احکام القرآن والا مالکی دی هغه مفسر دی فقیه دی یو ابن عربی دی بغیر الف لام ابن عربی چې دی نو دا صوفی دی ابن عربی کوم چې دا وحدت الوجود وغیرہ د عقیده وغیرہ او فصول الحکم لیکل د تفسیر هم لیکل دی ناغم تفسیر بل اشاره او صوفی ده اگر چې تلل بغواړي تلل خو بدار چا غواړي چې کوم خبره او سیده کوم نه ته پکې حلول خبرې کوي هغه په خپل بل روح البیان ده دا روح البیان اسماعیل بن محمد بن عربي اندلوسی دام صوفی ده خو کمزور تفسیر ده کمزور ده کمزور تفاسیرو کې ده ضعیف تفاسیرو کې خدا د چې دغه سلو خبرې بل پکې رایس البیان اې چې د تصوف لیکل شوی تفسیر به کې بخامخه کمزورتیا نی وی کنه خدا د فائدې خبرې مته سړی اخلي رای دا ده رایس البیان فی عقائل القرآن دام د دا ابو محمد شیرازی ده بل البحر المدید د ابن عجیبه دا صوفی ده بل روح المانی ده روح المانی مستقل پدې نه ده خو وختي مو وې چې صرف اخر کې باب الاشاره ذکر کړي نو کار به کړي ده پدې او دا سړی بیا خدای ده صفائی را صفائی کوي نه بیا صحیح عقیده والا سره او بل مون سره اردو کې بیان القرآن دا تنوی صاحب دی ناغه بیان القرآن کې هم هغه عام تفسیر کوي ولاندې ورکه مسائل السلوک په نوم باندې دغه د تصوف مسائل دا نن مونږه د تفسیر مناهج او اقسام تقریبا غټ تقسیم سره لیکل دي سو پنځه قسمونه او چې دا سه اجزه راواله نو سو شو شپاړس اقسام تقریبا مونږ تاسو ته دا تفسیرونو دا اسلوب او منهج متعلق وخول ان شاء الله چې تفسیر نو مخله یا ګوره نو پته به تلګي چې دا د کمی قبیله ده ها ابن جریر تبری شیعه ده کنه ده نو په دې خبرې وکړو صحیح خبره ده